الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد الرسول وخاتم خاتم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم غزوه خیبر واقعا شروع چې دا د يهودو علاقه وا او دوی په مدینه باندې دا حمله اراده وي نبی علیہ السلام خبر شنو دی پسې تلو او د دې مشهور غټ غټ قلې وي چې دای په خیال ناقابل تسخير وي نو خیال دا چې دې کې مونږ محفوظ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته دعوت ورک خدیونه منه بیا جهاد شروع شو دواړو طرفو ته د خیبر قلې فتح شوې خو دغه غزوه خیبر په موقع او سه واپسې کې په سفر سواقیات شوی دی او پلار واپسې کې سبازه قبایل او علاقې ای سرم چا سره جهاد او چا سره صلح شوی نو هغه یو سو واقعیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا خیبر تر ورسید دغلتا یو شپونکه ګډبا تکتور غلام حبشی العرب العزت د زړه کې بس ایمان واچو چې خیبر کې ولیدل چې د خیبر خلق یهود او دوم د دغی یهود غلامو ګړي بي زی ولا ساتلې د خیبر والا حبشي غلامو وی قتل د خیبر خلق لګیا دی اصله هیرایلی او تیاری کوي تپوسو کو دا سکوي وای دا دغه سړی سره جنگ کو چې وای ز پیغمبرم هغه چې دا خبره وره ده نو د نبی علی السلام دینو مو تذکره په اثر وک بای سړی الله نصیب کې هدایت لیکلی او زدینی ناغا طلب پکی نو الله ورته لارې کولوي طلبګار د پټ غوندې د دینه لاړ نبی علیہ السلام له ځان ورساو اته وی د الله رسوله ته صد دعوت ورکه نبی علیہ السلام زه اسلام ترا بلل کوم او د دې خبره گوئی ورکول پکار دی تعالی چې د عبادت لایق مستحق یو الله دی د الله نه سوا بل نشته او نبی علی السلام د الله را لېګل شوی بنده دی نو د وته وی که زدا گوی ورکم ما د پاره بسی نبی علیہ السلام وته وی چې ته دا گوی ورکه او په دې حالت کې مړ شي طالبہ جنتی او ښا بس سمدستی ایمان وروړ به نبی علیہ السلام ته وی چې زخو د پلان کې قله والا يهودو غلامم دا غړي وزیرا سره داغي امانت ده د سره سوکم نبی علیہ السلام وتوی چې دا غړي ویزه دا امانت ته دا واپس کول غواړي خوس کته داغي علاقې ته ورځي ته مسلمان شوي بدینه پرې دی وجنی بای او کګړي ویزه دغه سپرې دی نو هم امانت ضایع کی نو تدا سو کا چې دا غړي ویزه د دوی طرف ته ورو شاړه اوس غړي ویزه په خپل بغیر دا شپونکی او بغیر دا رای او غړونه خونځي خوري روکي نبی علیہ السلام یو موټی شګی راواغسته او دای مخه ته داسي ویشت اګړي ویزه معجزه و بس په دغه طرف نه غیر روان شوی دا سي توي سو ګډبه وسره دی رواني کړي او دا غي غی علاقې ته ورسید او خپل قلو تننوت دا حبشي غلام چې کوم مسلمان شو دی بیا په دې خیبر جهاد کې شریک شو علی رضی الله تعالی عنہ چې کله حمله په دی کول نه دی د علی رضی الله عنه مرګرتیا کې جنگیده چې په دې کې یو غشي باندې دی اولګي او بیا ماسکر تراوس خیمه کې پروتو او بیا داغین آباد نبی علیہ السلام فراغه ووت رانه نه وت بیا دا غینه پس وفات شو نبی علیہ الصلات والسلام وی چې الله تعالی دې غلام ته ډیر لی عزت ورک د خیر طرف تراغه نو الله رب العزت دل جنت ورک او دو هوره د د پخوا کې ولاړی دی او دغه چوغه چوبه چې کما اچولې وګنه د ګډبا هغه ته وستاو الله ول اکرام اعزاز ورک سره د دې چې دلا یو سجدم نه لکړ و زیمان او خوا جهاد او شهادت او جنت تتلل ولید عمل لا وخت نه دی ملو شوی ایمان او ایمان پسې صرف جهاد عمل بس منز روجا حج زکات اس ندیش دا سه یو واقع د یو بل غلام او باندې چیم پیښه شوی و یو بل کس دی د مکی یو سړیو حجاج ابن علات سلمی دا سړی خیبر ته راغلی مشرکو تجارت په غرض یا سبل سکار لا دغلته چې نبی علی السلام ولي دو د مکه مشرک دلته الله رب العزت د دزړم نرم مالدار سړی او تاجر سړی او مالونه یې بيو زین بل زین راول مکه کې به خرصول د مکه خلک اکثر قرضدارو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لالا راغه او وته وی چې بس مې ایمان راوړم خو نبی علیہ السلام نه اجازه واغش وته وی کزوس مکی تلاړ شم نو مکی والا خود ایمان حالت کې نه پریدي ما او کدل تا خبر شي معنا نو زما سونه مال دولت ای سره دی به ایساري به مال نه راک ته مال د اجازه تراکا چې زلال شم او زه خلاف الحقیقت څخه خبره وي دوک ځکه دا جنگ جهاد دا یو دوکمی دشمن سره په حالت جنگ کې دوکه کې دی شي اسی نه یو حالت جنگ کې د جنگ دوران چایلا صدا سي دوکا مغالطه ور کړی شي چې ای کمزور کړی شي او ته په غالب شي نبی علی السلام نه اجازت واغش نبی علی السلام اجازت ورک لاړ التا دلتا خیبر فتح شوو دی وی مکی والا تا د خیبر لا خبر نه ورسېدل چې زه ورور رسېد او التمه ایتا داسې خبرې شروع کړې ایته مې وی خبر خونی نبی علیہ السلام خیبر ته تللی دی زه د خیبر نه رالم یهود په نبی علیہ السلام غالب شي خلاف حقیقت مرګری ولو وجل سمال دولت او خان سچ وسرو غیته واغشت او نبی علیہ السلام گرفتار کړی دی محمد صلی الله علیه وسلم او هغه وی چې دا به مکی ته بوزو او په مکی کې به د مکی د دشمنان وړاندې وجنو شیم په خوشاله شي بس مکی والا خوشاله شي سم کاروش مو خو نو خو زه يهودو وو خوشاله دي او په دې انتظار دي چې کله به لاسنیولې او تړل شوی راوستې شي نوذ بالله عباس رضی الله عنه یې تر دې خبرو شي انتهایی پریشان شي چې دا خو ډېر غلطه کار شو غلطه خبره شو چې نبی علیہ السلام مونی ولې شو ډېر پریشان ذکر واره دی سخ خپه دی په دې باندې آخر عباس رضی الله عنه د حجاج لورغه اته وی صحیح خبر راته وګدا ته سوې لکه دا زما ذهن نه لی چې نبی علی السلام د گرفتار شي او د امرګری دی والی شي هغه وته وی خبره دا د زمو سلمان شوم هدی ته پته نشته زه د نبی علی السلام په اجازه راغلم نبی علی السلام شکست نه دی خوړی خبره برعکس ته چې دلته ما خوړه کړ نبی علی السلام لا لا غلبا ور کړه غنیمتونه دراسترال تمام قله فتح شوه يهود زیر شو او دا يهودو د یو غټ باچا سردار لور او د باچا د سردار خزا اغا په قیدیانو کې رالو نبی علی السلام په نکاح مو تړه صفیه رضی الله عنها عباس رضی الله ډیر خوشاله شو ورته وی دا خبره پټه ساته اصل کې د خلکو باندې می قرض دی چې دا تی وبا سم واپس نبی علی السلام لروانه بس درې ورځې دغل تمکه کې پاتې شو خلکو نه قرضونه اوچت کړل او مکی والا ته وی چې د خوشاله خبر ده خدا پیسې زکه مال راکې چلته ډیر لوی مال دولت نیول شوی د پیغمبر نه او هغه ډیر په ارزانه ملاویږي سینه نور تارج تاجران را مخ کی شي او ارزان مال را روان لري دا پیسې راکې چې زر خیبر ته زم بس په دې طریقې هغه مال دولت درې ورځې کې راغون کو درې ورځې بعد زر په جلته ووت په درې مورز شي دا حجاج بن علاد رضی الله تعالی عنہ وته دلته عباس رضی الله تعالی عنہ خيسته کپڑے واچولې هم سیلاس کې راواغستا او حرم تروت او الته چې روت قریش ولید ناغي وتوي یا ابو الفضل ما هاذا التجلد لحر المصیبه اے ابو الفضل فضل بن عباس داغه زوی دی ابو الفضل به وتوي دا څنګه چل دی دون غټ مصیبت چې رواره دی گرفتار دی مرګري ختم دی شکست سے خوړلې دی او ته په خوشاله و خ کپړو کې ګرځي عجیب غونته صبر نه دی هغه ورته وی خبره دا سینه دا تاسو بل سوري دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غالب شوه او الله فتح ورکړه يهودو شکست خوړ او د يهودو د مشر هویر ابن اخطب لور د نبی علی السلام نکاح کرا دا چې ای وره د ډیر پریشان او خپش ډیر پریشان شي او هغه هغه حجاج شمون ته داسي وي یو خو تاسو نه خپل قرضونه استه تاسو له دوکا در کوله چې قرض نه وای او دا د الله دشمنو کو رو تخت دا چې مونږ نیولې وې مونږ د سره قتل دی واپس لاړ مدینه ته او دې کې بیا سوق بعد دوی ته خبر را رسید چې نبی علیہ الصلات والسلام فتح رښتیا موندلې ده يهود زیر شوی دي په دې په مشرکانو باندې ډیر غلط اثر وکړ ځکه چې دشمنی مضبوط شو دي سره هنور یا رضیاتش چې ګوره يهود یو لې طاقت او خیبر یو مضبوط د قلو مرکزو غټي مضبوطه قله او يهود ټول تراغوندو او يهود یو غټ فریق چې اکثر بده مکی والا سره جوړ توړو الله رب العزت تغیلم شکست ورک بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام التفتح وکړه کم چې نقد مال غنیمت وغیرہ وغیرہ په صحابه کرامو کې تقسیم کو کمه چې باغات او پټی مټیو ناغي غي تپا نیمه باندې ورکړي مخ کې دامو ویل نبی علیہ الصلات والسلام دغه سفر کې چې کله الله خیبر فتح کا تمام قله فتح شو نو د خیبر والاونه دوران جنگ کې خزه ماشومان مال دولت ډیر شي نه ونیول شو په جنگ کې مال غنیمت کې اخزه دای چې بس نیولو سره وینځ شي غلامان شي کنيش نیک یو صحابي دی دحیه الکلبی رضی الله تعالی چاغه ته د امت یوسف ویل کی حسین صحابي نبی علیہ السلام با سفارت د پارم لېګا ناغه صحابي را غیا رسول الله زما یو وینځي ته ضرورت ده ضرورت ده نبی علیہ السلام ایزا فخذ جاریه من السبی دا چینی ویلی شي دی کې بس یو والا ادا نر بچی چې ورغه نو په صفیه باندې نظر پریوت دا وی د 17 تقریبا 18 سال جینه سوانه جینه زکه دا تمام یهودو سردار حویب ابن اخطب چې په بنو قریظه کې نیول شوی او وجل شوی دا غلور ده دلته خاونم کنانه ابن ربی دی دا ابن ابي حقيق دا داغه زوی نو سره مشهور د يهودو لوی مالدار لوی سړی هغه د خپل قبيله سردار او بادشاہ دی نو داغه خزوا نوې نوې واده شوی هغه دا صحابي چې ورغه نو هغه صفیه رضی الله عنها باندې نظر ولګید نو مسغه لاس نه ونیو دلته یو صحابي نور صحابه چولی دا نو نبی علیہ السلام لرا علل نبی علیہ السلام ته دا خود بنو قریظه او د بنو نذیر د يهودو د سردار لورو د سردار خزرا دا اصول دي د عربو د خوشا چې د بادشاہ لورو د داسې شای خاندان جنې خزا اچي او عام کس لور کړی شنو په دې باندې ټول قوم غوسه کی ناسنه دوی عزت کې راشي ایمان رو نړي نو مناسب دی چې دا د سردار خزا لوروم د سردار کور کې وي نبی علی السلام ته یا رسول الله دا مناسب نه ده مناسب دا ده چې دا تا سره او نبی علی السلام ته لا تصلح الا لك دا تا سره خای نبی علی السلام دې خبره ته چې وکه خو نه بالکل دا خدای حکمت مطابق خبره ده دې صحابي بس جواب دیګه د تیوي چې دا سوکا چې ته د دې په زبان دی بل کنیز بل وینځه خوخه کا او دا پرې د دې کې دا حکمت یو بل روایت کې راځي ورته د دې په ځای او خوخه کا ولیکن دا د سردار له صحابه صحابه او یا رسول الله بالکل بس هغه هغه نبی علی السلام دا والا کړه او بیا به یو یا زیاتې دا غینه کني ځان لاغست بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابه کرامو په مشوره باندې دا خپل ملکیت کې واغست هاو دې خزلا نبی علیہ السلام داسې صراحتن دعوتم د دا اسلام نو ور کړی خو الله رب العزت د پیغمبر په نکاح کې راوستنو بس پیغمبر نکاح کې راولي نو خامخا صلاحیتونه کمالونه پکې دا سه اشارتن غونته دعوت ورکړې او سمدستی ایمان راو ایمان قبول کو چې کله دې سمدستی ایمان قبول کو نو نبی علی السلام د دې دې حوصله او ایماندارې تو قتل چې پلار مې ولال تو وجه خاون مې ولدل تو وجه خاندان ټول وجل شو قید جیل کې را لل کلی وطنونه تیونی ولې شو د سردار او بادشاہ لور ده د سردار او د بادشاہ خزه ده او ایمان وروړي نو بس نبی علیہ الصلات والسلام د دې وجنه آزاد کنیز و آزاد کړه او دته دعوت ورکړه چې زه که غواړی تاسو نه کوم یا رسول الله سید بس نه کوش نو د مسلمانانو مور شو ام المؤمنین حضرت سیده حفصه رضی الله تعالی عنها دا يهوديه واصل کی او اسلام درال دا خبره چې دا دومره زر د ایمان ولې قبلې دا یو فطری خبره ده چا پلار د چا خاوند د چا خاندان والی چوټه کولی شي سمره باغ زړه کې حسد غبغز دشمنی او دارنګ انتقام جذبه لري دا سو جواب چې دو نظر د ایمان وروړي او زر رضا کیږي نبی علی السلام سره داغه اصل کې او دو وجي یو وجه دا و دا خپل یو واقع بیانای وی نبی علی السلام چې کله مدینه ته تشریف راوړو د مکې نه ناغه وخت کې دوی خیبر کې نو دوی خو په مدینه کې وکړ دا خو بنو نذیر نه ده پلار حوی ابن اخطب د بنو نذیر سردارو بادشاہو نو د مدینه کې اوسېدل مدینه شهر نه لګبا او يهودو نو دا وایي چې کله نبی علی السلام مدینه ته هجرت وکړ نو زما پلار حوی ابن اخطب او زما تر ابو یاسر دا دواړه لاړل مدینه ته وی راځه دا ګورو نوې پیغمبر څنګه دی رښتینه دی دروغجن دی ځکه دا حالي کتابو پیجندې اچرالل نو نبی علیہ السلام یې ولید واپس ویراله وې دی مدینه ته تری واپس راسه ما خام ټیم کې راو رسیدل ستړیو چې واپس رالل وی ما د دې ترو د پلار خبر مې اورېدې کور کې وی دې تر مې دې پلار ته وی چې څنګه دا اومغه پیغمبر دی وی اومغه دی لکه سید آخري پیغمبر دی هغه نه خیال امی دی وی تر مې ته وی چې سیر عادت دی دا وی پلار مې ورته وی چې سو پوری جام دیم دشمنی او مقابله وکوم وی زما سره کې رالل چې عجیب خبره حق پیغمبر دی تا او پیجن مقابله څه مطلب نه یو مزړ کې الله هغه وخت نه چولې و چې حق پیغمبر دی نو ولې مقابله کی نه یو خبره خدا غا د ایمان پلار کې بس رکاوټ دا پلار او دا خاندان او دا خاون مامنو بیا دا رکاوټونه ختم شي ایمان راوړ دمه واقع او بل د عجیبه ادا وای ما خوب لیدل او دا خوب بیا خیبر کې لیدل دی ما وی خوب لیدل چې یو ورځ د شپې خدا تی نبی علیہ السلام ته پوس کړو دا چې نبی علیہ السلام سر نکاو شو نو د ام المؤمنین د دې صفیه رضی الله تعالی عنها په مخ باندې شین داغ او اثر او چاپو لکه سړینه سپور سپېړو وستې شي واغه داغ جوړ شین شین شي دا گزار دا وجه ما ته نبی علیہ السلام دا ولی وی ما ورته یا رسول الله دا یو واقع شوه ما ته سو واقع وی دا خاون سپېړه را کړو کنانه سپېړه را کړو ما ته ولی وی ما یو ورځ خوب ولید هغه خوب مې د خاون ته وې خاون کنانه يهودي عالمان دي ټول پوي دي وغه ته مې وې چیرې بیګا مې خوب ولید کان قمرن زال عن مکانه ووقع فی هجری بره مې قتل سپومه د خپل زین را کوشو زما د غیګ تراله و یره دا خبره و ما لا خلی نه وته نه وا نه یوان بلا نه تعبیر چې داس یو ناګهانه سپېړې د مخوانه مانوست وی ما ته وی چې تمنینا ذالک الملک الذی بالمدینه ا مدینه کې بادشاہ نبی علیہ السلام هغه سره نکاح اراده لري ای زمانه وهم نه ګمان اس کې خاون می پوش ادا کېده رسو د نبی علیہ السلام نکاح ترات لګا قمر نه مراد نبی علیہ السلام او د دې غیګ تراتل نکاح دا یا په نکاح کې یا په کنیز په تور یا د خزې په تور خو داغه حرم ته برازه وې د خاون په دغه موقع مان دا سپېړې استوا ناغه خوب د خاون دا تعبیر هم زما ذهن کې پروت چې دا څه بګي خو بهر حال داوا چې دغه ځای کې ایمان نصیب شو بیا داوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسره نکاح هم وکړه نبی علیہ الصلات والسلام نکاح وکړه نو بیا ام المؤمنین ده او ډیر نیکا پاک باز خزا ځکه چې ام المؤمنین شنو ماحات المؤمنین خو دې ډیر لوی خلک بیا حدیثو کې راځي چې کله نبی علیہ السلام خیبر نه واپس راته نو ده ځان پسې پوخ کې نو لیوا بخاری کی روایت ده چې خپل د نبی علیہ السلام چوغا هغه وته شاته سم کړو ځان پسې پاغي باندې اوخت باندې کې نو لیوا خو ګوت سفرو نو چې کله به کوشو او بیا به خطل نو خوچتی نو نبی علیہ السلام برا کوشو نو ما ته ودا سه ودرید او دا خپه به دا سه کې خو دا سه سړی خپکی دی چې په دې پتون خپکی دا بروخیجا نبی علی السلام به وتا خپدا سی وزرو ناوی وا لکه چې هم په دې سفر کې واده شوی خدا دونه باادبا چې دې به د نبی علی السلام په پتون خپنه خوا د نبی علی السلام په پتون به د خپل ګوړه کې خو بروخت او د نبی علی السلام ارحم دیلی او شفقت او نه مشهور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای کله و دې سره څه خبره اتره کولنو بشری تقاضې مطابق غوسه بشو نو کله کله و دې ته وی یا بنت يهودي اے د يهودي لوري دا وی وته وی خدا و پدې خپکېدا چې ما ته يهودي لور مو آیا دا سي یو موقع ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ورته ویلو دغه رنګ په یو موقع بل ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله دا زینب رضی الله عنها ورته ویلو دای بارکی ویلو ادا سیو چې یو سفر باندې روانو نو د سفیر رضی الله عنها اوخه هغه داسې سست شو یعنی سفر یې پورا نه کاو او د زینب رضی الله عنها سره دوه خوي نبی علیہ السلام دا یو خدیله ورکا نو خامخا د خزو خو فطرت یې هغه بنوالی سناسي ناغه نبی علیہ السلام ته وې انا اوتی تلک اليهودیه دی يهودانو لباس په دې خپشوا نبی علیہ السلام زینب رضی الله عنها نه خپشو چې وره دا خبره ولې کې دا په خپکیدا نو نبی علیہ السلام دې تبیا چلو خو ورته چې تا تاسو کلم وای چې ته يهودیانه نو ته بوله دو جواب ورکه یو جواب با دا ورکه چې انا زوجته نبی وګوره زوړې د پیغمبر بیبیم او دویم زمانہ سب دا ده زه د هارون علی السلام اولاد کې امداغلورم او موسی علی السلام متر ده ځکه دا خو بن نذیر دا د هارون علی السلام اولاد کې نو د دریو پیغمبرانو سره مرشته او تعلق ده نو په دې باندې خو زه داسې نه ملامت کېږم او نه پړه کېږم نو بهر حال د ام المؤمنین صفیه رضی الله عنها سره دغه موقع باندې دا وینځو کې و نبی علی السلام واغښتا آزاد کړ نکه و سره کړي و د آزادولو نه بعد او نبی علیہ السلام سره په نکاح باندې دا راضی شو نبی علیہ السلام واپسې کې چراته نو یو علاقہ راضی د خیبر نه واپسې کې یا چې کله خیبر د زی مدینه نه بار ایتا صدس صحبا وای صحبا دا یو علاقه ده خیبر نه داسې شپږ میلا اول کې راځي چې مدینه نه سړې زی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ځای کې وعده وکړه بس دا څه وته وای نکاح وعده انس رضی الله عنه وای زما مورم په دې سفر کې وا ځکه زنانم مسره تلې مشرقزه و ام سلیم رضی الله عنها دا صفیه رضی الله عنها تیار کړه کپڑے مپړې یو شی بل څنګه چې ناویانه تیاری او په دغه موقع واده شوو او د نبی علی السلام خیمه ته ولېګلا او نبی علی صلوات و سلام په دغه موقع بیا ولیمم ور کړی و خو نبی علی السلام دغه تدری ورځې پاتې شوه درې شپې پاتې شو په دغه مقام باندې د عبادت د وجه او صحابه کرام عمر سره دي نو یو شپه هم دغه د واده شپه یا بل شپه صحابه کرام رالل د خیمه نه بار په سوکه ودرېدل یو سعد رضی الله عنه اول شپه چې کما او بل ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په دې کې نبی علی السلام په پوه شو ته ویل کسه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څوکې ته ودرې ولې پته نه لګی دا د بنو قریظه او د بنو نذیر خزه ده او ته یوازې اسنه پلار دی ولا وجل دی خاوند دی ولا وجل خاندان دی ولا ټکو ساتره کا لکه جهاد کې نو څه دا سنه ته انتقام وانه لی مون خبر نیو څه چل سرونه کی نو دې د پاره ولاړ نبی علیہ السلام خواندل ورته واپس شه اصل الله رب العزت ایمان د دې زړه ته رښتینه نه نهسته دی بس د دینه مکمل امن کې اوسه اوس دا رښتینه مؤمنه بل دا صحابه کرامو داغه دور خلکو د نبی علیہ الصلات والسلام د دې صحبت د وجه ادونه قوي صحبت او چې بس یو ځل کلمه وینو بس مخلص مؤمن بو اګه بیا نور خبرې نه وي لکه چې د نبی علیہ السلام صحبت برکت ده دا چې قوي ایمان سړی کې پیدا کیږي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیمه کړي او ولیمه سوا انس رضی الله عنه نه پکې غوخه وا نه پکې روټه وا او نبی علیہ السلام وی ولیمه دا او سفر ده نبی علیہ السلام سره هم صدوم رنو نو صحابه کرام ته لکه تاسو سره سی روړی بچا سره کجوري او چا سره ساتوان او چا سره پنیر او چا سره ز په درستخانه واچو او نصر زلانو ته وی راواله کسان راتلو هغه ته خوړاو بس دغه د نبی علی السلام ولیمه او په دې ولیمه کې دا صحابه کرام ټول شریک شو د دوران کې چې کله خیبر فتح شو تقریبا نو ابو هريره رضی الله عنه واقع مون ویلې واغم خیبر تر ورسید ایمان وروړ او یمن نراغه دا پوم کال ابو هريره مسلمان شوه دیو راغله دی د خیبر په موقع راغله یو واقع مونږ ویلې و دغه موقع باندې جعفر تیار رضی الله تعالی عنہ چې کوم د امر ورسید د حبشه کې دی د مکې نه هجرت کړو نو حبشه کې پاتې بیا دی مدینه ته لاړل نو نبی علی السلام دی ته بس تاسو سوال تاسو د دعوت کار کوي زه چې د کلو بیا براش نو ګور مکې ته هجرت اوله هجره کې شوه د وم هجرت هجری ده وم کال نو دا دونه مدد دی مغه سي حبشه کې نبی عليه السلام چې خط لېګلو نجاشي ته او صحابي له ورکړو عمر بن امیه زمیری رضی الله عنه او نجاشی له د اسلام دعوت هم ورکړو او بیا اسلام راوړ او وته وی چې جعفر تیار جعفر ابن ابي طالب هغه او داغه ملګری ماته راولېګه واپس او داغي هغه زنانه او بچیم راولېګ دا شپارس کسان التپات انور باقی مختلفو مقومانه واپس راغلی شپارس کسانو د نبی علیہ السلام مقصد داو چلته خو بس د دعوت کارو شو خو زاده چې دلته دې ځای کې د دې مسلمانانو تعلیم تربیت مرکز کې پکار دی خزه بچی ټول بهر دی نو چې پوره تربیت وشي نبی علی السلام مرکز تر اوغوس دغه دوران کې ابو موسی شریر زران و سره د خپلو مرګرو د خاندان دوی مدینه ته راتلل د یمن نه دوی مې ایمان راوړو نو چې هجرت کو د په سمندري لار راتل د یمن نه هغه هوا نه موافق شوه د دوی هغه جاز سمندري او کشته ادا مدینه په ځای د سمندر نه غاړه وړه اچل ته کوشو الکه دا کم ځای ده دا خو افریقا ده دا خو چې دینو حبشه ده نن سبا ایتوپیا وغیرہ چې ورته وي دغه ایریا ده هغه چې معلومات کول نو الته جعفر تیار وسر ملوش او ورته بس راځه مونږ هم دلته نبی علی السلام وی چې دلته اوسه بس تاسو مونږ سره اوسه چې کله پیغمبر وی واپس وځو نو دیال ته سو وخت بوریو و چې کله دا خد د نبی علی السلام لاړ نا نجاشی ول د دوو کشتو تنظیم وکړ او دا مسلمانان به کې کینول او دی مدینه تراله چې مدینه ترور رسیدل د خیبر موقع وا نبی علیہ السلام خیبر ته تلو نو دوی خیبر ته ورپسې لاړل آلته چې نبی علیہ السلام سره ملاقات وکړو سو کال د دې ملاقات نه دیش او نبی علیہ السلام سره محبت نو د دې جلد ملاقات د پاره دوی لاړل الته ورسه نو الته نبی علیہ الصلات والسلام سره ملاقات کو د خیبر د موقع تل ته رسیدلیو بهرحال دی هم د دغه خیبر فتح موقع تراله نبی علیہ السلام چې جعفر رضی الله عنه لید ترسویو ډیر تکلیفونه تیر کړیو هجرت کړیو مشقتونه تیر کړیو نو نبی علیہ السلام ما ترغاړه وس په دې تندی خپل ک لاس و سر ملاو کو ډیر مینه و سره وکړه او دا جعفر زلان هو بیا جنگ موتا کې بیا شهید شوم نه ادوال لاسونه چې کټ شي جنډا و سره امیرو د جهاد نبی علیہ السلام ډیر خوشاله او د خوشاله اظهار وکړ د جعفر رضی الله عنه پراتلو او بیا صحابه ته وی والله ما ادري بايهما افرح بفتح خیبر ام بقدوم جعفر خوشاله خو په دې نه پیګم چې په فتح خیبر خوشاله مو کده جعفر په راتلو ډېر خوشاله فتح مو شو دی خو جعفر او دا خاندان هم واپس راغ زکه ډېر لوی مسافری تیر کړي وو د دین د پاره تیر کړي نو نبی علی السلام دا سې وکړه چې ابو موسی شریدی موسر ورزلان هم نبی علیہ السلام دوی لا دقه کسانو لا د غنیمت نصیصه ورک یا وجدا و دغه وخت پورې لا غنیمت تقسیم نو او بل لا و د نبی علیہ السلام اختیارو اختیار چې سو پورې تقسیم نشوي نو کو جهاد کې شامل نم دینو پیغمبر ورکولیش او بل دا و چې دوی دغه وخت کې سو کوي لا پورا فتنه وشوي دوی رسیدل نو دا چې میدان جهاد کې کومک او امداد شا طرف نراشي نو د مجاهدینو په ملا مضبوطي نو په دې اعتبار د دې پراتلو د دې ملا مضبوطه شونه یو قسم لا شرکت او شو نو ځکه نبی علی السلام دیلا صحیح حساب وغیرہ دا غین ورک بهرحال نبی علی السلام بیا را روان شو چې راتله نو یو بل علاقه د چاغې ته فدک وای دا یو ځای دی د خیبر نه مشرق طرف ته داسې یو دوه ورځو په فاصله باندې ځای نن سبا الته یو ځای دی حائل ورته وای او د دغه علاقې د فدک پکې خاص نوم حائط ته مشهور دغه ځای ته دام دغلت آباد علاقه دا کجوره فصلونه باغات پکې نبی علیہ السلام چې راته د خیبر نه مدینه ته نو د خیبر او مدینه ترمنځ یو درې علاقې فدک ده تیما ده او وادی قرا دلته يهود آبادو نو واپسې کې دوی ته دعوت ورکړې چا دعوت منلې ده او چا مقابله کړې نو دا طرفونه بس صفا شو د مدینه او د خیبر ترمنځ نبی علیہ السلام د علاقو تراغه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي محیسا بن مسعود رضی الله عنه فدک يهودو پسې ولېږي چې ورشه دوی ته دعوت د اسلام ورک بهرحال يهودو مغه زده کو اسلام راړول ته تیار نش نو بل طرف ته په خروبو ځکه چې خیبر فتح شوو التا په دې قلاګانو کې لز زرا فوج د يهودو شکست خوړ قلې فتح شوي اغه غطفان مضبوط قبيله واغوي ولا 1000 فوج غیم را لېګلو نو نبی علیہ السلام رو پیو نبی علیہ السلام ویلو چې زما رو یو میاش فاصله پورې الله په دشمنه خره بهرحال اخر دوی باندې روب راغې او دوی اول خو دعوتونه منو بیا ویزا سره کو څنګه چې خیبر والو سر شوی دا غسره نبی علیہ السلام یې سیدا دا سونه جیدادونه باغات هم دي دا د الله او د رسول شو او پنیمه مې دل درکړل همغه څنګه خیبر والا سره نیمه دنم آمدن به مدینه ته را لېږي او نیم با ستاسوي یعنی یو قسم له په زمیدارې ولا ورک خدا مال د فدک دا نبی علیہ السلام له خاص دیتا مال فی وی دغه چې کم په جهاد لاس تر شي ته غنیمت وی پای کې پنځمه حصہ د پیغمبر وا او سلور مجاهدینو تقسیمین او مال فی چی په هغه ټولو د پیغمبر اختیار کی څنګه چې تقسیمای نبی علی السلام دا فدق ټول د آمدن شو د نبی علی نبی علی السلام بس کول د کال خرچه بی بیان ولا خپل قوم بنو هاشم ولا خرچه چا چې سره مدینه کې امداد کړو دارنګ د ملمنو خرچه د ضرورتونو د پیغمبر ملمانه به بار نه راتلل دارنګ ضرورتمن په دې ریاست کې کوم واغا او غریب یتیم کونډه رونډه او چې سبا پاتې شو باغی وی بیا جهادي اسلحه اسونه وغیرہ غس نو دا غفدک دی چې بیا دا دا شیو سنینو پمنس کې اور ډیر مار کا تر آرام مسله ده چې فاطمه الزهرا رضی الله عنها د دې مطالبه د ابوبکر صدیق نه کړې و چې زما د پلار په دغه میراث کې مالې سره ابوبکر صدیق ورته وی چې دا خو ستاسو پلار میراث نه دی ځکه نبی علی السلام فرمایلیو چې مونږ انبیونا میراث کې سنه پاتې کیږي چې پاتې شي هغه صدقې د بیت المال نو ستاسو پلار د بابا فرمان دی نو فاطمه تو زهرا په حدیث چې پوه شو هغه ته دا حدیث معلوم نو نو تر وفات پورې وی بیا ابو بکر صدیق سره دې باره کې خبرې نه دی کړې ولې پوه شو حدیث وته مخه ته پېښ شو کنه پیغمبر لور دا شیعاګان سوی او دا د ابو بکر نه خپشوا او نوذ بالله ابو بکر عمر وسره زیاته او ک د پلار په میراث کې سور نکړه او فاطمه تر مرګ پورې ابوبکر نه خبره خبرې وسره ونه کړې مو د فاطمه د ابوبکر سره د خبرو کولو کم توک جوړې ده د ابوبکر صدیق فاطمه سره محرم ده چې خبره اترې وسره وکي خبره اترو ضرورت نو خبره اترې دا مطلب چې په دغه خبره وسره بیا خبره نه کړې د پیغمبر حدیث مخه دره بهرحال خدای یو لوی مارکه الارا مسله ده بخاری وغیرہ کې په دې باندې باش نو دغه فدق علاقه په صلح باندې لاس ترال بل بیا یو واقع په دې لار کې بل وادي قرا افتش خیبر نچراتل لار کې وادي قرا ورته وای دا مدینه ته نږدې علاقه ده د خلکو ته دعوت ورک د خلک د يهودو نو دوی انکارو او دوی پټو زینو کې مورچو کې کې ناستل اسلام قبول نکړ نبی علی السلام بس ورپسې ورغی ورور سید ورپس چې اخر اسلام نه وروړي جنگ وکاو نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ماسکر جوړاو چې دی وته پټ ناز بس غوښمو شو گزارونه پېښورو د نبی علیہ السلام یو غلامو د د دې غنیمت نه یو صادر اوچت کړو غنیمت نه او هغه تقسیم شوه نو د اجتماعي مال نه یو صادر او شال صادر غستو داغه صادر د وجنه اوس د جهنم اور په بلیږي لګیا سو پر الله معاف نکی نو نه معاف کی ولی مشترک مال دی کنه صحابه چې دا وره د ډېر پریشان شو دون لوی خدمت والا سړی په دون ورکوټي خبره ځکه غنیمت د قوم مال اجتماعي ډېر لوی بوج او زور لري دکی او صحابي راغې کس هغه یا رسول الله دا بشراکین او شراکین دا ما یو دو تسمیه غسته ویدالتن خپل پیزار مې په تړه خو ما خو وې دا به وړه خبره ای نبی علی السلام شراکان او شراکین مننا دا هم د اور دي ځان سره کېر بلک استوي دا څنګه تقسیم کم چې مال تقسیم شو د 1400 کسانو یې سوا پکې نو دا دو تسمیه 1400 لسنګ ورکم بدلان سر کې د اور دي نو دقه سي حالت هم بدغه مقرغلو بهرحال دا غریب دلته وفات شو نبی علی السلام تیاری وکړه او درو صحابو له جنډې ورکړې یو سات بن عباده دلا بل سال بن حنیف بل عباد ابن بشر او دی ته ورځه ورپسې به دعوت ورکا خو بس اخر دی دعوتونه منه جنگ شروع شو دایې طرفنا پهلوانان مقابله راوتل جنگیالي یو روت زبیر بن عوام رضی الله عنه مردار ک بل روت غم زبیر بن عوام وج دریم روت علی رضی الله عنه وج تر دې پورې چې لس کسانه وجلیش پدې کې د مونز ټیم راغی نبی علی السلام منځو کو دعاګانې صحابه کرامو ما خام شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې نور جنگ به سبا کو سبا له جنگ شروع شو نو سار منځ شو قنوت نازله ویل شو دواګانې بس دا زوال ټیمه پوره بس دی الله شکاس ورک دا ملکونونی ول شو غنیمتونی وش اخر يهودو پیغمبر ته سوال وکړو چې د خیبر والا معاملې را سره وکړه اوس خیبر والا ما نبی علیہ السلام یې زدا مالونه مالونه خو غنیمت ته خدا ازمکه بس د خیبر والو پشان بنی مشوي بدلتا اوسه او بیا د عمر جنانو په دور کې د دې زنه د يهود مستي شوی څنګه چې خیبر نه استي شي دغه سه بل اهل تیمو ای پس نبی علیہ السلام ورا التا ایت دعوت ورکړې شو ایمان خیرونړو خو سولې ته غاړه کې خوا ایوب الصلح کو نو چې صلح ته غاړه کې خو نبی علی السلام ولې لیکلو کړل او پاغه لیکلو کې دوی چې دا د دوی په نوم باندې ځلی کل کوم دینه با ټیکس غستل کیږي دوی سره به زیاتې نه کیږي دوی به د دې زینا وستل کیږي منا نو چې کله عمر زلان هو يهود استل نو دی خو اهل ذمه شو بیا د مدینه ریاست یې سشوا کنه خپل غاړه نو دی نو وست او نور يهوده وست بهر حال په دې طریقه دا واپسی سفرو په دې دوران کې یو واقعیا بل راغله دا هغه ته واقعیا د ليله التعریس ویل کی ليله التعریس لیل شپې ته وای او تعریس پړاو چول شپه کې سړی سفر کې پړاو یو ځای کې واچي په خوا به دغه سفر به پړاو به چولې نبی علی السلام مدینه ته تقریبا رانیزدې رسیدلو ماسختن د شپې سره سفر وکړ سفر ځان ته لنډاو نو بس یو ځای ته چرور رسیدل یو وادي ته هغه ځای کې چې دینو الکه دمو کې سار بزو خو اخر شپه وا اسنه سار مونږ رانه قزا نشي نو نبی علیہ السلام وی وخت نا وخت ده اسنه سار موز قضا شي سوق بم پاسي بلال رضی الله عنه ورته یا رسول الله زم پاس سیدا بس ټول د شو ستړیو چې د شو نو سم د شو سړی ستړي کنه بیا خ په درون خوب ودش پدې کې بلال رضی الله عنه یې راشه موقع ده بس اسم سو کې کوم هغه ته په انتظار هم صبح صادق راځه نفل مفل کا نفلونه مې کول کول اخر په نفلونو ستړې شوم سستړم بس اخر مې اکم دوخه کم کته مته کی جاوا ایته مې دا سړړ واله دی مشرق تر دی کم طرف نه چې نور راخیج مشرق طرف یا چې کم د صبح صادق طرف ایته مې خپل غزور ما چې کله صبح صادق راخیج دي تبا आवाज کوم په دې کې الله کېدلو زمام سترګې وره بس اختیار مې نور نو دغه دی چې سار نور روخت د نبی علی السلام په ډوډو باندې د نور شغلې ولګې د نور نبی علی السلام هغه نور تپش را پاسې پاسې داسې دا خو نور راختلې چغې کړې الا پاسې وای ابو بکر صدیق راوغس بلال تمانو ویل دا سه وکړل او ته یا رسول الله مانزه ته ولاړ عبادت کاو کاو کاو اخر بس دا سه شوا چې شیطان به ولسترګي پټی کړی نو نو نبی علی السلام بیا بلال راوس تا خو چې زو پاسوم دغه کیسه وتا غم وکړه او خیر ورته یا رسول الله کم ذات چې ستاسو سترګې پټې کړې وې زمام پټې کړې سړی په خوب نه ګناګاریږي چې په وی خموز قضا کې ګناګار خوب څه مطلب عادت نه یادې غره نه سبا چې زموږ د خلکو عادت ادا ده چې سړی بیمارو او په خپل وخود شوو او دا په خیر ادا و پاسم او د سه بیمارې د وجنا یا بس انسان دی سو کې د پاسولونو او پا نسید سره د چې د په خیر ادا وا نو بیا په دې قضا ګناګار نه دی او دا چې عادتي او خو اذانم بوري او مو بیا هم خز بلسن او صادر راکاږي نو دا نه دا ګناه بهرحال نبی علی السلام یې زه پاسه دلته شیطانی اثر دی مونږ باندې مونږ قضا کدي زینازه روان شو مخ کې لاړل بل وادي رااله التا او د سونو مو د سونو یا تیمم وکړې شو او نبی علی السلام او صحابه سنت وکړل او بیا په جمع سراغه سارمونز قضا راوړ نو دا یو واقع هم په دې لارا شوی و اخر دا چې مدینه ته واپس شو دا سفر د خیبر دو میاشتې نبی علی السلام د مدینه نه بارو وم کال له هجرت کې دو میاشتې د و سفر د تلل راتلل التا جهادونه پلار باندې سولې جهادونه نو دا د خیبر واقع تقریبا تر دې ځای پورې ختم شو